او کما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهایت عزتمندو قدردانو عالمانو طالبانو په الله ګرانو دا موقع دا اجتماع او دا جلسه د یو عظیم کتاب د ختمېدلو په سلسله کې د اختتامی پروګرام په سلسله کې موږ راټول شوي یو، راغونډ شوي یو، الله کریم دې زما دپاره او ستاسو د ټولو اورېدونکو دپاره ذریعه د مغفرت وګرځوي. زما وروڼو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخري فرموداتو کې آخري بیاناتو کې او د ژوند په آخري مرحلاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سو وصیتونه کړی یو سو جملې فرمایلې وي هغه جملې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی وی او زمنګ د پارا صحابه او زبط کړی دي درج کړی دي یاد کړی دي مونږ ته را رسولې دي مونږ لا هغه اوریدل پاغه عمل کول پاغه ځان مزین کول دغه کامیابی سبب دی هغه کې اول زما د پاره لوی سبق دی طلبای کرامو لپاره پاره کې سبق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فانی دنیا نه د رحلت په موقع باندې یو تاسو د موس خیال ساتي د موس پابندي کوي وما ملکت ایمانکم بلدارې چې تاسو د خپلو مملوکانو خیال ساتي د خپلو کشرانو خیال ساتي د خپلو ما تحت خیال ساتي دې کې بادشاہ تا وصیت دی د کور مشر تا وصیت دی هر ملک تا میا تا سید تا مولا ته وصیت دی هر مقتدا ته وصیت دی عالم دی اغنه به الله د طلباء او تپوس کوي د کور مشر دی اغنه به الله د اهل عیال تپوس کوي بادشاہ وقت دی اغنه به الله د خپل رعیت تپوس کوي طالب العلم دی اغنه به الله د خپل وخت تپوس کوي د هر چا نه به تپوس کیږي دیو جنا ما حدیث ولسو نبی علیہ السلام فرمایي کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیته هر یو تاسو نه مشر دی هر یو تاسو نه راعی دی والی دی وکلکم مسئول عن رعیته د هر یو نه بعد خپل رعیت باره کې تپوس کیږي د هر یو انسان نه بعد خپل ماتح بار کې تپوس کیږي د هر بادشاہ نه بعد خپل مملکت بار کې تپوس کیږي صاحب قدرت نه بعد قدرت بار کې صاحب نعمت نه بعد نعمت بار کې والدینو نه بعد شفقت په بار کې د استادانو نه د مهنت او محبت په بار کې کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته هر یو انسان نه بداغه مطابق سوال کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وصایا مبارکو کې چې کوم علما او بیان کړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الناس لکم تبعون اے زما صحابو خلق بتا تاسو تابعدار وی تاسو پسې برا روان وي فاستوصو بهم خیرا تاسو دا غوی په بار کې زمانہ د خیر وصیت قبول کړي خلق بعد اختار الازن راضی د زمکه د اطراف نه برازی یتفقهون یتعلمون علم ذکر د پاره بعد کمی کمی علاقه خلق راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي تاسو زمانہ د خیر وصیت قبول کړئ دا امتیانو ته د نبی علیہ السلام وصیت دی صحابه چې کله دا حدیث اوریدلو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې کله با طلباء کرام رالل کله با د الله دا ګران مخلوق را روانو هغه به فرمایل مرحبا بوسی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چاته دې په خیر علی د چا په بارکه چې نبی علیہ السلام وصیت کړی دی هغه چاته دې په خیر علی وی د چا په بارکه چې نبی علیہ الصلات والسلام د خیر وصیت کړی دی ابو دردار رضی الله تعالی عنہ بخپل صادر خور کو بیا وی فرمایل مرحبا باحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا باحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چاته دې بخیر علی وی چې نبی علیہ السلام ته محبوب خلقو الله ته ګران خلقو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګران خلقو تاسو الله ته ډېر قدردان یې ما نن مدرسه کې طلباء کرامو ته ویل ما موږ د ډېر کوتاهیانی کیږي ډېر کمی زموږ نه کیږي الله دې موږ معاف کړو تاسو موږ ته معاف کړو د طلباء ډېر لوی شان دی په الله قسم چې کم مخلوق ته ملائک وزر غړی کم مخلوق ته د اسمان ستوري پسخیږي په کوم لار باندې لار شي هغه لار په بل لار باندې فخر کوي نو هغه خلق سینې سره جوختول هغه له پزله کې زی ورکول او دا غوی د خپو تلیخ کولول زم دا به انسان د نبختې د سعادت نه کوي دیو جنا خپل جماعت کې د مسلمان اخی کېږم چې کله طالب العلم موجود ز علم ز خپل جماعت او امامتې ته نه مخې کېږم زما دا ایمان دی چې د طالب درجه زمانه اوچته ده د د شان زمانه اوچت دی او الله په لار کې چې کوم یو انسان راوته وي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه کم انسان دا الله په لار کې وتلې دی د میټر شور او شوی دی د دو هغه خوب عبادت دی د دو خوراک عبادت دی د د سکاک عبادت دی د د خبرې کول عبادت دی دغه وجا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله د شپې په اخره کې برا پاسې دو ګیره به ونی ولا ویل بنهارو کې یا مغرور سهو وغفلتن وليلك نوم والرضا لك لازم ولا انت فی الايقاظ يقظان حازم ولا انت فی النوام ناج فسالم تو خو هغه انسان نه چې ستا خو په عبادت حسابيږي او نه هغه انسان چې تا او خيار انسان یې دا سره د نجات وعده شوی را دا کم خلق دی چې دا غوي خوب مې عبادت دی دا غوي ګرځېدل عبادت دغه طلبه کرام دي که د الله اولیاء په دې زمانه کې ګورئ د الله محبوبان ګورئ یو سړی دا وایي زه الله سره مینه کول غواړم الله تا ته داسې نه ملاویږي یو انسان وایي زه د پیغمبر رسول الله سره مینه کول غواړم د هغوی سره مینه دا طلبه کرام چې نبی علیه السلام د چا په باره کې وصیت کړی و نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل مبارک خپل دوی کوم مقام بیان کړو دوی ځان سره جوړول دوی له پزړ کې ځای ورکول او دوی ته پس خیدل د عبادت دی دیو جن ابو دردا رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام خاص شاگردان صحابه کرام چې کله هغه دا حدیث اوریدلیو او د طلباء کرامو شان هغه اوریدلو خپل صادر خوري صادر خوري ترا تو وایا زمونږ د ابو دردار رضی الله تعالی عنہ په میت کې څومره فاصله ده زمونږ به صحت سی او د ابو دردار رضی الله تعالی شان د ابو سعید خدری رضی الله تعالی شان دومره لوی لوی هستی هغه طلباء کرامو ته صادر خوري د نن زمانې بادشاهان، ملکان، سیدان، میاګان، مولیان ټول دا غوی نه زهار شه پکار دادا چې موږ طلباو ته خپل لمن خوري کو پاغوی د رحمت و زری خوري کو د خپل بچو نه زیات مینه محبت دوی سره وکړو هغه ابو دردار رضی الله تعالی عنہ فرمایل مرحبا بیا حبت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چا ترې په خیره لیوی چا سره چې نبی علیہ السلام به مینه کولا نبی علیہ السلام ته به محبوب نبی علیہ السلام نو بلکې الله ته څومره محبوب کم انسان به الله ته ډیر زیات خوښ شو جبرئیل امین به په شکل باندې راولېګو د دحیه الکلبی رضی الله تعالی په شکل براتو وګد حدیث حدیث مشکا هغه مشکات کې اولنې حدیث حدیث جبرئیل هغه کې چې کلا جبرئیل امین راضی دیو مسافر په شکل باندې دیو ملما په شکل باندې دیو طالب العلم په شکل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس لګیدلې دغه طالب العلم ملما را لې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ذکر کړي سلام کړي نبی علیہ السلام خواطراله فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال اخبرني يا رسول الله خپل زنګونونه نبی علیہ السلام ته مات کړی دي نبی علیہ السلام په پتنونو لاس یې خوځي او دا الله رسول ما خبر کته پوسونه کو تپوس شکای طالب العلم دا هغه په باره کې ابن العربی رحمه الله فرمایي فعالن دا فرض دی او یجیبو بالرفق واللین چې دې با جواب په نرمۍ ورګي دې با جواب په تسلی ورګي و اما سائل فلا تنهر هر چې دین تپوس کوونکې دو معنی مفسرین ذکر کړي و اما سائل فلا تنهر هر چې سوالګرې ملنګ را لې نو هغه برټینو ولې ابراهیم ابن ادهم ذکر کړي السؤال برید الاخره ملنګان دا د آخرت ډاکیان دي سوالګری دا د آخرت ډاکیان دي تا ته وې سشتره چې تخپل خپلوانو ته لګل غواړي ځان لا آخرت آباد ول غواړي دا مشران کم تللی دي هغه ته سنف فیدر سوال غواړي السائل برید الاخره د خدا خیرت ډاګی دی د پسې په بدر د نوای دارنګي ابراهیم نخی رحمه الله هم فرمایي چې سوالګر انسان چې دا برټې نو او دا بس ته تپوس نه کې چې ته سو کی د کمزې نه راغله سدینوم دی چې سور کې ورکا کنه ور کې نو ورکا خو تنګول باندې کې علامه قرطبي رحمه الله سوالګر را لې چانه سوال کاو هغه ته تاسو کې د کوم دې سد نه سب دې هغه اللهم غفر الله د پاره ما معاف کا سمرا کو بس چپ شا وی ولی وی سوء الاقتصاب یمنع من الانتصاب سوء الاقتصاب یمنع من الانتصاب دا ځکه کم کسب کوما دا کسب نه کسب نه دی نو چې یو انسان بد کار کوي هغه خپل نسب چاته نشي بیانولې دیو جناز د خپل نسب بیانولو نه دلته کې عاجز یم راټه مې مو چې سرا کې راکا کې نه راکې مرا کوا اما سائل فلا تنهر هر چې سوال ګرې نه هغه مرټا دوی ما ماندا کې اما سائل فلا تنهر هر چې د دین د مسلې تپوس کوونکې دی فلا تنهر هغه سره به سختی نه کې عجیب هو بیر رفق ولینه هغه سره به په نرمۍ باندې مکالمه کې افهام استفهام افهام تفهیم با په داسې طریقه باندې چې هغه متنفر نشي نبی علیہ الصلات والسلام تراله نبی علیہ السلام ته اخبرنی یا رسول الله دا الله رسول ما یو سو مسلو ته پوس کوما ما خبر کا د شاګرد به تپوس کوي استاد به جواب ورکوي خو کچرې د شاګرد د ذهن د زړه په یو حاشیه کې هم داوي چې زه دا استاد بند کما زه دا استاد چپ کما دا استاد او شرموم یاد ساتئ دا طالب العلم چرې چرې چرې علم نشي کولای او که وکي دا هغه په یو د درې مصیبتونو اخته کیږي زما استاد محترم مولانا آیات صاحب اوی به فرمایل چې کم طالب العلم د استاد بیا ادبی کړی دا اب یو د دریو بلاګانو مبتلاګانو باندې اخته شوی دی یا په ځواني کې مړ شوی دی یا باندې کې مولا شوی دی او یا په انګریزي سکولونو کې استاد شوی دی هغه د الله بیا د دین خدمت نه دی اغسته طالب العلم د په سوال او تپوس کې خیال کوي او استاد دا په جواب کې هغه نرمي کوي نبی علیہ السلام نے تپوس کی مل ایمان مل اسلام مل احسان متسا وما اشراتها پینځه تپوس دے نبی علیہ السلام نکړي دا الله رسول ایمان ستوي لکی اسلام ستوي لکی احسان ستوي لکی قیامت بکلوی داغه اشرات سری نبی علیہ السلام ته یو جواب ورکی الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر دا الله باندې ایمان په آخرت باندې ایمان ملائکه باندې ایمان وان تؤمن بالقدر خیره و شره ایمان په تقدیر باندې چې کله نبی علیہ السلام جواب ورکی طالب العلم وایي چې صدقتا تاریخ دی اوه صحابه عجبنا له يسألو ويصدقه منګ حیران شو چې سوال نه معلومیږي چې د طالب ته پته نشته او بیا د تصدیق نه معلومیږي چې سوال د پاره د استفهام نو سوال د پاره د امتحانو بیا تاسو کې مل اسلام نبی علیہ السلام فرمایا تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله دا طالب العلم لاړې عمر ابن الخطاب چې کوم راوی دی حدیث دی وې زه سکار په تلې ما نبی عليه السلام سره سو خپل ملاو شوم ما ته عمر تا ته پته وا دا سائل سوکو ما دا الله رسول ما ته پته نشتا نبی عليه السلام فرمایي انه جبريل آتاکم ليعلمکم دینکم دا الله جبريل امين را لګلو د طالب په شکل باندې را لګلو ولی ځکه الله تعالی طالب شکل محبوب دی الله تعالی طالب ګیره محبوبا الله تعالی طالب دا لوی وخت محبوب دی سپینه جامه محبوبا را الله کریم ملک عظیم د طالب العلم په شکل را لګي نبی علیہ السلام ته ګران دی الله ته ګران دی ته خلق ته ولې روګردان دی ولی پلار د شیطان دی ولی روان دی لن نیران دی ولی رو گردان ان الجنان دی او ملګری د شیطان دی عجیب کو کار دی هغه د الله دشمنی ته املا تړلی وی طالب العلم نه معمولی غلی غلطی وشي وګوره غسخ په جماعت ته دنه کړه وګوره دا چلے کو وګوره دا چلے کو زمارورا تاکور کی بچی شته زلمی شته هغه ته پاسه مزله پاسی تا ته مری ته دردانګي تا ته جواب درکې دوی مور او پلار پرخې دي کله گاوانه پرخې دي دوی هم ځوانان دي کله به خوب غالب وي کله به بی ادبی غالب شي کله به خدای کیږي لازش بکیږي خطا بکیږي انسان هغه انسان دی چې هغه په بل باندې پرده واچي طالب العلم راغله باندې چي دي د نبی عليه الصلاه والسلام جمعات تراغله دي یو طرف ته درېدلې واړو بوله په جمعات کې شروع کړې دي اے زمارورا کچرته د نن زمانه چې 1500 کال فاصله پکې قریب را د نن زمانه یو طالب العلم چې د نبی له سلام د سمره مونږ لريو هغه جمعات کې واړو بول شروع کې تب هغه پرده واچي تب هغه برداشت کې د نبی علیہ السلام تعلیمات وګورا د نبی علیہ الصلات والسلام اخلاق وګورا هغه کسو چې کله جمعات کې واړه بول کړی دي صحابه یې من کوي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي ضرور پرې دې چې دی واړه بول پوره کی کله واړه بول کړی دي بیا را غوښتلې نبی علیہ السلام ځان ته کینولې بیا ته فرمای ان المساجد لم تبنى لهذا هغه خپل فرمای والله ما ضربني وما قهرني وما شتمني زماره په الله قسمی نبی علیہ السلام زو اهل نما ما ته زورن درا کړي ما ته کنځري نه دی کړي نن که جمعات کې طالب العلم له داسې او حرکت وشي څومره خلک بلیږي د مسجد نبوي د یو افضل ترین ځای کې دی شي د ټولو جمعاتونو خاور مسجد نبوي ته رسیدې شي نشي رسیدې هغه د نبی عليه صلوات و سلام جمعات دی مسجد نبوي دی پاغه کې او ناپوه انسان ودرېدلې پاغه کې واړو بول کړی نه پویدو خطا ته شوی دا غلطی ته شوی دا په طریقې پوهه کا یو بچی بیا داسې مکوا جمعات دې د دې ادب خیال ساته یا ورله استاد ته وایا چې خیال دا شاګردان دي د ځنې ځینې ځنې داسې کارونه کیږي په طریقه باندې پوهه کا هغه خپل فرمای ما ضربني وما قهرني وما شتمني نیز وهل ما نیز زورل ما نه رات کنځل کړي صرف دا ان المساجد لم تبنى لهذا خیال کو جمعه دې لپاره نه جوړ شوی دا د نبی رسول الله اخلاقو نبی علیہ السلام فرمایي طلباء او مبارک زمانه د خیر وصیت قبول کړي طلباء سره احسان وکړي یو پیر ابو بکر صدیق د اصحاب صفه سره خبره رااله یو سفرو ایګي و طلباء کرام وسیدل ابو ابو یو کس روان دي تورې غاړه ته چولې وا ابو بکر سی دی دا طالبان وای یره دل اوسه پورې چا تم کړي نه دینو یو سم لا تور په غاړه ګرځي اے ابو بکر شاید تا طلبا خپکړی وی یا ساته کتا طلبا خپکړی وی تا الله خپکړی وی ابو بکر صدیق په منډه راځي طلباء کرامو توای اے زمارونو تاسو زمانه خپشی وی او الله دې پتا رحم کی تار مونږ نه خفا زمارورا چې طلباء یو اسویره ابو بکر صدیق غر کول شي تبا کول شي او نبی علیہ السلام ته هغه یری ما ته نشي تبا کولې چې کله طلبای کرامو ته ملائک وزر غړی چې کله طلبای کرامو ته د نبی عليه الصلاه والسلام صحابه خپل صادر خوري چې کله طلبای کرامو په شکل او صورت باندې الله خپل ملائک او ملک عظیم جبريل امین را لېږي پته لګي او دنیا کې د دین افضل ترین مرتبه یو خود نبوت او صحابیت مرتبه دي دا غي نرستو لوی نه لوی مرتبه لوی نه لوی شان چې الله ورکړي دی هغه دغه مخلوق ته ورکړي دی کڅوک منی او دی منی کڅوک نه منی او سور دی پس په خپل منی یو میدان را روان دی یو عظیم او رز را روان ده او پاره کې با د علماو د طلباو یو پرده بلګې دی الله کریم به اعلان کوي عالم ته وای تا دا دا کارونه کړیو دی وای الله بشک شیو بیا به انی لم اضافکم علما الا لعلمی بكم انی لم اضافکم علما ليعذبكم فانطلقوا قد غفرت لكم انطلقوا ما تاسو ته بخنه کړی دا ما تاسو معاف کړی که تاسو معاف کوم او تاسو معاف کوو کنه معاف کوو خدا خلق الله معاف کړی الله دې موږ د طلباء او کرامو د ډلې نه نه جدا کړي الله دې موږ د دوی د خادمانو په خادمانو کې شمار کړي الله دې موږ مرګ او ژوند د دوی په صحبت کې کړي موسی علیه الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر دی سره د نبوت نه سره د مشرت نه بیا تلې دی د خضر علیه الصلاۃ والسلام سره د علم د پاره طالب ګرځیدلې اراده څنګه لیکلې ده اراده داسې لیکلې ده لا ابره همیشه همیشه لپاره با روانې ما الله کریم فرمای اس قال موسی لفتاه لا ابره کله چې ویلې موسی علی السلام خپل ځوان بلګری تا زبا همیشه روانې ما تر دې پورې چور سیګم زید یو زکه دلو د دو دریابونو تا او انزیا هو قبا یا تیری بشی ډېر زیاتې پیړای ډېر زمانہ معنی علم د پارا عزم مصمم پکار دی لوی اراده پکار دی و علم په ډیر کلونو کیږي او کچا ته مور ناری وهی کور ته دی زینا علم د پارا ډیر وخت پکار دی کلک عزم کلک مهنت پکار دی تاسو ته الله لوی شان درکړی دی او هغه خلک چې دوی خلکو په صحبت کې ناز دي دوی سره مینه کوي خوش نصیب خلک دي نو مارونو که زمونږ څوک مني زمونږ आवाज څوک اوري خپل بچی د الله دین ته وقف کړي خپل ځوانان هغه د الله دین ته وقف کړي په الله قسم د دنیا د هر قسمه مرتبونه کاغه وزارتونه دي که بادشاہي دي که قضاوتونه دي که قسمه قسم مرتبه او پروګرامونه دي پر دنیا مراتب د دنیا سوچونه او فکرونه او ډیګریانې د یو خړ پړ طالب العلم شان ته نه رسی وای والله د مدرسې د چړ نوک به په ورنکړم تاسو هغه شعر کې اوریدلیو هغه خلک چې لوی اسمان د خپل فلسفو خدلی دي او په الله قسم دی یو طالب العلم دی یو چړی نوک ته هغه نه رسی او دا زما خبره نه ده دا د الله د قران خبره ده دا د نبی اخر زمان خبره ده الله کریم دې زمونږ مرګ ژوند دې په صحبت کې کی دا پروګرام دا مجلس چې په کومه سلسله کې شوی دی الله رب العزت دې خپل دربار کې قبول منظور کړي کم علماء کرام راغلي طلباء کرام راغلي دي کم عوام رونه راغلي دي بلکې دا جماعت چا جوړ کړي دي چا په دې کې څه قسمه منډه تړلواله ده دا محله ده دا علاقه ده چا دې بیان ته غوږ کې خو دې یا چا سره نفس مینه د طلباء سره الله تو سره مینه وکي الله دې دنیا او آخرت خسته کی الله کور درناګانو نه د خوشالو نه ډک کی څوک چې ناپوهه سره د دې خلکو مخالفت کوي د دوی سره مینه کې کمی کوي الله کریم دې راوي فضلونو کې دا خپل یو عظیم جوهر ثبت کیو الله دې پکې قائم کی او الله رب العزت دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وصیت مطابق مل توفیق را کی چې موږ دې خدمت وکړو الله رب العزت دې تاسو علم نافع نصیب کی تاسو هر هر یو سکند دې الله د خپل رضا وګرځي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اللهم صل على محمد